اتمه صفحه څوارلسم باب باندې دویشتم حدیث تحقیق شوی دی. د مخکې سره بس بیان دی عنوان دی کتاب سره که ایمان راغله هم جسرا هم بابت بیان دی ځکه هم جنس د ترکیب دی زیادت دی قول فعل د دخل چې زیادت نقصان قبلای په خپل مرکب شو باب سابقه او مسائل دو باب سابقه سمره بدوین دی ځکه مخکې دوام په دين باندې ذکر شو او حسن د اسلام المرأة ذکر شو چا کې چې دوام وي او حسن وي د هغه مرتبه په کمال ده په نسبت هغه څه چې دغه شانتې نه وي غرض د ترجمه الباب چې دی هم بیان دی ظاهر دی ترکیب ثابتوي او رد په معتزلو باندې چې په ارتکاب د کبیرې یو سړی د ایمان نه خارج وي نو دی وی چې نه کمال کې خلل راځي خو ایمان نه نه خارجي رد په مرجیو باندې هغه نفس اعتقاد مدد نجات او اعمال له هیڅ شي نه وستي کرانیو باندې ده اما فرق وما بین د دې ترجمه الوار کې او باب تفاض ایمان فی الاعمال کې مال ته ذکر کړو خو بیا مې تاسو ویلي چې ساینیان بیا نه وایم تاسو به یاد لرئ د خدای شان دې زړه نه صبرېږي د دې وجنا چېرې خدای الله مدرسین کی نه چې په دې دا تحلیل بیا ووري تکلیف ورته به کوي تاسو ځان نه پازابوي مدرسان به شی لیکن استادی طرز مخکی کول ډیر ګران کار دی فرق مابین د هغه باب کی چرته لفظ تفاضل اهل ایمان فی الاعمال د عنوان په اعتبار خبيث په ظاهر دی هلته تفاضل دی دلته زيادت دی هلته اهل الايمان دی دلته ايمان دی هلته اعمال دی دلته لفظ د اعمال نشته حلواني او لفظي فرق هم کافي دی هلته زیادت او نقصان لفظ نشتی دسم ویلی کلیشی چه هلته قوائف ذکر دی دلته کیمیا ذکر کی دی تفاضل چه دی نکه کیب سا تعلق ساتی زیادت دکم سا داسې ویلی شو چې هلته اهل الايمان ذکر دي دلته نفس ايمان هلته اوس اعمال ملحوظ دي دلته اوس اعمال نه دي ملحوظ او څه فرق هلته هم ذکر شو د آیات بحث د دلائل او د مترجم له په دلائلو کې د د دعایتونه ذکر کړو وزدناهم هدان دونه بلکې درې ذکر کړو وزدناهم هدان وربط على قلوبهم سورة کهف کې ديارلسم آيت کې راځي وإذا ذا الذين آمنوا إيمانا سورة مدرسير کې يو ديرشم آيت راځي وقال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سورت مائده کې دریم آیات راځي دا چونکی دا ولنی دوانا سریو په زیادت کې زکه وزنهم او اعداد په دې دویم کې اسلوب بدل کړ او قال یې مات کړ، وقال الیوم اکملت لکم دینکم الفاظ یې داسې کړل. ځکه دلته اکمال ذکر دی، اکمال چې راځي دا په قوایفو کې راځي. د تطبیق لپاره ذکر کړ فیضا ترک شی من الکمال فونا کس دو خبرې شو یو خدای چې په دې دین کې خو اکمال ذکر دی زیادت نه ذکر دویم دا چې ترجمة البحر کې تا زيادت نقصان دواړه ذکر کړي دي مترجم له کې نقصان نشته کوم دي کې دلیل د نقصان شته ضربت پر پیدا کړ او دا الفاظ وي چې را اکملت د دا زیادت دی او چې اکمال ته نه رسېدلی چې نقصان دی په ظاهر کې اشکال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا آیات نازلېده د حجة الوداع موقع وه میدان د عرفه کې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اکمال او اتمامی موقت ذکر کچه الیوم اکمال ماهر په شی انتها ته رسول او اتمام اوصاف په شی انتها ته رسول نو چې اليوم اکمال اتمام راغی نو د دې نه مخکې د دین اکمال اتمام نه راغلی نو واقع د بدر چې په دیمه سنه هی راغل دا د اکمال اتمام نه مخکې احد په دیمه سنه هی دا د اکمال اتمام نه مخکې د موتا جنګ دا مخکې چې په دې کې څومره کسان شهیدان شوي دي هغه شان دي په خپل مرګ باندې مړي دي ایا د دې انتقال په داسې مرتبه کې راغی چې اکمال او اتمام نه وشو حکم یې څه شو؟ د دې ایمان کامل نه شو، تام نه شو، ناقص ایمان مدار د نجات ګرځېدی شي؟ د هغې جواب دا دی چې دا اضطراري انقطاع ده، الله جل شانه یو څوک په اضطراري انقطاع باندې نه معذب کوي تعبیر مې څنګه وکړو دا څه دی ها بالکل دسه جهل عذر دی مدنظر او مقصد چه دی اطاعت د الله دی کومه مرتبه کی چه هغه څه ویلی وو د هغی اجرا کیدله اطاعت وو او کوم چه مخ ته راغلی دی په هغه باندې هیڅ نشته علاوه له دا وایو چې فی نفسه کمال خو په مخکنو کې هم وو البته اضافي کمال نه وو دا خو وضع تدریجی ده آیسته ایسته ترقی کول دي دین د محمد علیه السلام په نسبت سره مخکنو دینونو ته کامل دی، اکمل دی، خو داسې نه شو ویلی چې مخکني دینونو هغه ناقص وو. فی نفسه ټول ادیان سماویه کامل دي د خپل زمانه په اقتضا. او د دې دین کمال چې دی دا داسې حد ته رسېدلی دی چې دا منسوخ کېږي نه، هغه نور منسوخ کېدل اما حدیثین یو د انس رضی الله تعالی عنہ او دیم روایت د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت چره په باب تفاضل اهل ایمان کې ذکر شوی دی او الته ابو سعید خدری روایت او دې کې دا انس وو دا موازنه هم شوی ده چیرې دا الته ذکر پکار وو دا دلته ذکر پکار وو دا جواب هم شوی دی دا پورا کې تاسو قضا شي یو یې راوي مخه وره یای ته د ود الاعمال خبر هم شوی و چې اعمال څنګه موجود کیږي قال سم باب حدیث دوشتم درشتم صفحه تمام چې اقوال او اعمال مجسم کیږي لکه سورة بقره او آل عمران چې غمامتان ته جوړیږي او غیابتان سورې کوي کو صحائف الاعمال موضوع کیږي حدیث بتاقه چرې دي او که عامل موزون کیږي په دجور سمین به یې خلای ځنې عند الله جناح جناح بعوضة د مجد و در قیامت بیانې بخاری در ذکر کړی او کله چې ځان ستړی کوو د هر شي خپل خپل بدن دی خپل خپل میدان دی حرارت او برودت تللی کیږي تبا تللی کیږي د غاړې رفتار تللی کیږي ایمان بسیط ته په کومه مرتبه کې بسیط دی مرتبه محفوظه محل ایمان قلب دی او فی قلبه ذره د شعیرنا کته ده ذره هغه مرتبه ته وایي چې نور په فعل مشهور کې هغه ښکاری دا ته ذره وایي مراتب دا هغه خلکو چې جهنم نه خارجيږي او سات عاملین او سات هغه چې هغه د جوارح عمل نه وي او د قلب وي هغه سات چې نه د جوارح او تشتري البته قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتاده حدثنا انس دا په ځینې نسخو کې شته او په ځینې نسخو کې دا نشته کوم نسخو کې چې دا نه یې خو هیڅ اشکال نه جوړیږي کومو نسخو کې چې د یي باعث د زیر ذکر کولو دارایت امام بخاری دې کې معلق دی حاکم په کتاب الاربعين کي موصولا نقل کړی دی. حکمت په دې کې دا دی چې قتاده مدرس راوی دی او دا نه حدیث مخکې په انا باندې نقلو او په دې روایت کې من ایمان لفظ راغلی دی، وزن ایمان په ځای د خیر باندې لفظ ایمان راغلی دی. نور تحقیقات شوي دي. دویم حدیث په دې کې د عمر بن خطاب البته د امان کې دا یو اختلاف دی چې فعال وزن دی ابان فعال دی بغیر منصرف او قرآن په دې کې الف د افعلو دی د الف بدل راغلی دی د حرف علت نه به چې افعلو شي به به مصرف شي غیر مصرف شي وزن فعل شي دیم حدیث ماخذونه چې دي محشی وره ذکر کړی دي سو د حدیث بالکل بیان دی او دا تفصیل دی د یوم محمد لکم دینکم اوس په داسې ځایونو کې دا انه چې دا ختم ساقطي تلفظا نه ساقطي انه سمع دا انده د پاره دا تعبیر یاد متن الحديث چې دې ته متوجه شي ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمن آیتن آیتن آية- آية في كتابكم تقرونها لو علينا معشر اليهود نظرت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا دی قایم په عرفه وو نو مکان عرفه شو یوم یوم عرفه وه او یوم جمعه یوم جمعه هم وه. دا رجل من اليهود چې دا څوک اکثر وایی دا د جوتی دی کعب الاحبار مسدد په طبرانی کی نه مسدد په خپل مسند کی دا ذکر کړی دی طبرانی په اوسط کی دا ذکر کړی دی خو په دې توجیه کې اشکال دی یو خدا سره چې چې کعب الاحبار شي لو علينا معشر يهود نزلت لو علينا معشر يهود کعب الاحبار مسلمانو دسه تار به ځان څنګه کيلو علينا معشر يهود دویم دا دی چی تفسیر کی به وروسته راشی مغازی البخاری کی به وروسته راشی قالت اليهود قالت اليهود یو رجو نه ده دا خډیر کسانو او مغازی کله فزاد ان الناس من اليهود قالو ان ناس ما يهود قالو دا هغه یاد دی چې يهود د تخریب کارې دي تجربه کارې دي هغوی په دې کې کوشش کوي همیشه چې د مسلمانانو نه مصنوعي طریقې خلف ملکي په رسوماتو او رواجونو او په بدعاتو بدل کړي په څه بدل کړي په رسوماتو او رواجونو او په بدعاتو بدل کړي بعید نه دا چې يهود او په خپل دا کوشش کاو په پوه شو چې زموږ خبره اثر نه کوي نو کعب الاحبار چې دی هغه دې ته څېلمه کړ چې دی دا مشر و چې له عمر په اعتماد کې واخلي. او عید اتمام قرآن شروع کی عید اتمام دین شروع کی عید اکمال دین شروع کی دا اکمالات او دا عیدونه چې دی دا لوی نقصان کوي دا یوم پاکستان دی دا یوم هندستان دی دا یوم عید میلاد النبی دی دا یوم بار وفات دی دا یوم محرم دی دا خو ټول به په دې عیدونو کې هر څه ختم شي دا یا مشیر چې دا جهود کو نسیه پیام کې کوله مسلمانان چې دی هغه بداسنه کوي اعتماد سنت بکئی تزین د مکان او د زمان او د ظرف په تعین په تزین د مکینا او د مظروفی الله جل شانه دلا عجیب حیثیت ورکړو خو دا داسې ورځ وه چې په دې کې پنځه خوشحالۍ نه جمع شوې وي اسلامي خوشحالۍ پکې یوم الجمعه یوم العرفه د اهل کتابو خوشحالي چې ده په دې کې عيد د يهودو نو عيد د نصارا هم و بلکه اهل کتاب نه علاوه د مجوسو نيروز او مهرجان په دې کوم یو ورځ جواب د عمر چې ونه دا هم د حکیم پوسلو څنګه د حکیم پوسلو هغه په کوچه اختر او خوشحالي په اتباع سنت کې را سنت طریقه هم دا ده چې دغه ورځ ده موږ هم د هغې خپل احترام کوو خوشحالي او ترقي چې دا په اتباع د هوا او د بدعت او پالځي کې نشته دي هم دغه وجوه چې اول نه مولود شروع کړو د مولود نه باره وفات کړو د باره وفات نه وی عید میلاد النبی کړو د عید میلاد النبی نه خبره حیات الانبیاء کانفرنس کړو حیات الانبیاء کانفرنس خدای خبر چې نور به ته جوړی دا د بدعت طریقه ده هولګې دې تبصره کوي د يو عالم حالات د بل عالم سره ټل کي جل کي یو عالم حالات د بل سټل کی او کله چې یو یو خبره د یو عالم حالات د بل عالم سټل شي د دین عجیب او خرافات جوړیږي یو ځلې په تمه کس چې کوم دی یو کس سره عجیبه طریقه کار کړو هغه هم د دې قبیلې نه و چې دا حیات او دا مسلې چړلې دا هغه عالم حالات د دنیا د حالات سره کول دې سړي سوچ وکړ چې دا خو نه کېږي، د یو عالم سالا د بل سټل کوي، خو زری خو تباه و، نو هغه کس ته یې چې خدای دې شیطان تباه کړي او سور کړي، د خدای نه مقرره وه، خو دغه شیطاني وسوسه وه، خو یوه خبره کوم چې غوسه نه شي. وې سوې وې خبره دا کوم چې زه بېګا احتلام کې واقع شوم او ما خو غسل نه دی کړی لېکن ته دې زوجې ته ووایه چې غسل وکړي هغه غصه شوې د شیطانی کارو خو ما ځان داغي سعودي دنه وځ سو کما ما غصه کړی دی خو شغام وصول کی یا غصه په جګړه شو وتا جيبه سړی د یو عالم حالات د بل سټل کې په بعد الموت نو په نوم کې ولې د یو عالم حالات د بل سره ټول کیږي د خوب حالات دوه خو دا سټل کګنه چې هغه د موصل کوي اوس دا دا غزل تبسیتو چې الله کې وای چې ته د یو عالم حالات د بل سټل کې داغه یو کم لوازم چې دي ته په دې بل عالم کې هغه لوازم ثابتې نو دغه عالم د خوب او فاغي کې لوازم دی چې دواړو باندې غسل نو چې په دواړو غسل نه معاف کړی دي نو تا غي ته مو چې غسل وکړي خو نو سره په نقطه باندې چې تداونو یو خپل څوک ماته نه کی خنا چې څوک دی عالم حالات د بل سره ټل کوي دا غي هم دغه نتیجه دا وسه موسی علی نبی علیه السلام ژوندی و په صروخ باندې سوره او تلبیه ویلې اوس هغه حالات ته د دې عالم سره ټل کوي نو چې ټل کوي نو چې موسی علی السلام ژوندی و نو خو هم ژوندی و خو خوراکي چرته کاو په کم دي کې تړلی و بیا او ته چاته خو دا د یو عالم حالات د بل په تول کولو کې دا قسم خرافات جوړیږي د دې وجه نه عمر رضی الله تعالی حکیمانه طریقې سره جواب ورکړ چې موږ ته بدعات او خرافات مخوي دي نه دا غندنه جوړیږي وایا باب زکات من الاسلام ترجمه الباب مباحثه او تاخیر تول متوجه شي بیا مترجم له تحقیق کو عنوان د کتاب فقرات بین دی زکات دلته اسلام ذکر شو او زکات من الاسلام عنوان د کتاب میمانو هم جو چون هلته زیادت او ترکیب و نو دا روسته اسلام دی وغد مراتب پی که ذکر کیږي د باب سابق سو د مسائل د حدیث سابق سمره بظاهر دی ځکه په خپل دغه زیادت پاتا ای زکات سره ثابتي بیا زکات څوک ډیر او کې څوک لږ ور کوي ترکیب هم راځي زکات نور کوي کمی مراله غرض ترجمه طلباب نه یو خو اثبات د ترکیب دی دیم زیادت نقصان ثابتول دي شعب د ایمان چې دی د هغې تفصیل کول دي، ترغیب دی دې خصلت د زکات ته، رد دی په مرجیو باندې چې اموال له هیڅ حیثیت نه ورکوي، رد دی په کرامیو باندې چې نفس یې طاعت دین وایي. د اسلام په امور کې دا ذکر کړی چې ویو تو زکات او مصنف هم د دین استدلال دی اما حدیث دې حدیث سوق بیان دی ذکر روسر زکاعت با شروع دی دسر حدیث نور محفظونا محشو ذکر کری دی تزیه دا حدیث کی او سند دی او متن دی سند کې د طلحه حالات دي او ښکته رواتو کې مالک ابن انس عن امه ابو سهيل ابن مالک مالک ابن انس د دعم چې دینو ابو سهيل دی دا ابو سهيل چې دی نو دا ابن مالک دی عن ابي د خپل تانه نقل کوي چې مالک دی دا ابو سهيل څوک دی د دې حالات مخکې چې ذکر دي نافع ابن مالک نافع ابن مالک باب علامات نفاق کې وګورئ تاسو لسمه صفحه درشتم باب الته ذکر کوي نافع ابن مالک ابن ابي عامر دا نافع چې دا ابو ساحل ابو سهيل دی دې دا عن ابيه چا د امام مالک نکده عن ابيه مالک ابن انس ابن مالک شب مالک ابن انس ابن مالک نو عزنس هم ابن مالک دی نو نافع هم ابن مالک دی نو عجوبه دا وصله چې د نوسی او د نیکنو مې وشوه دی څنګه تعبیر مې وکړو مالک ابن انس ابن مالک مالک ابن انس ابن مالک نو نافع ابن مالک نو انس او نافع وسورونه شلو نو عن او دا نافع کنیه چې د ابو سهیل هم دی دا اصبحی انس ته هغه خزرجی او خزرجی انه سمع طلحه ابن عبد الله دی د رسول الله اسلام سره په اوم پوش کې شریکیږي لکه دا په کثري مور مسلمان شوی او هجرت کړو دا پټولو مشاهده کې شریک شوی لیکن بدر کې دینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم پاتې شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم له سهم مقرر کړو توحد په موقع باندې د طلحه طرفه د طلحه غټه قرباني کړو خپل ځان به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دار کاو او دا دا شرط شوی د رسول الله اسلام په قربانۍ کې او بکر صدیق به د دې ورځې خیر ټول چې دی نه طلحه الخير را جمع کړی دی بدر کې نو دی ها څوک چې سعید بن زید هم په بدر کې نو خو نه دی صحیح او دیم قول دا دی چې نه سعید ابن زید دا هم نو حاضر شوی غلط قول دا دی چې څوک وایي سعید ابن زید بدر کې حاضر شو دا پاشرو شو دا دوه کسان د عشرو مبشرانو نه یو طلحة الخیر یو سعید بن زید دا په بدر کې نه دي حاضر شوي. دا طلحة الخیر دا په خپل تنین کمیټه کې مو کوم شپږ تنین کمیټه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نروستا د عمر پر اور کې دغه د شورا مقرر کړیو دغه ټول حدیث 38 نقل شوی دی متفق د بخاری او د مسلم دوه حدیث دي فقط د بخاری ځان له انفرادي د مسلم درې دي دا وروسته جنګ جمل کې شهید شوی دی دا بدمعاشانو قتل کړی دی خو د طلحه په نوم باندې ورا صحابه کې ډېر کسان راځي خو یو طلحه بن عبید الله د جلاله دویم طلحه بن عبد الله حکوتنه بدل شي د اسلام نه خمس بشي ان اسلام معنا خمسي او کوم منصوب شي نو اني خمس اذكر لك خمس پنځه د تویم لمونځونه په شپه او ورځ کې، فقال هل علی غیرها قال لا الا ان تطوع قال رسول الله اسلام وصیام رمضان د رمضان روژې هم دي قال هل علی غیره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قال هل لي غيرها قال إلا أن تطوع ترجمة الباب بديجي كده قال قال ورجل هو يقول والله يزيد على هذا ولا انقص رسول الله صلی الله علیه وسلم ان صدق کانه دې کوی رښتې ما ته حدیث معنا نو کړم مسائل نشم بیانولای